په دا مسله شي امام محمد صاحب په خپل اصل باندې لوړ ده امام ابي يوسف صاحب په خپل اصل باندې لوړ ده البته امام ابو حنیفه صاحب لږ کې د خپل اصل خلاف لیدل شي د امام محمد صاحب دا کنه اصل وو ا دې کې په مسلې شي تیر رسول الله چې بول دي حیوانات چې مګه شي خلل شي اپو کې دي دا په نړبوندې چونکه د اوس غیشه دې څنګه خړلې شي نه دې کې باولا پو کې دي کنه نه دي مردوړې ځکه وی چې ولا تم نه هو ان فخشا دل می نه منې کې وګا ډېر زوی تی ویا کنه دا مقول حیوان ده غشې خورلې شي دغه متیان دې د غوې د مشه متیان دې پو کې دي مردوړې نه دي لأن بولا ما يوكل لحم طائر عنده وړې متیان دې حیوانات چې غشې خورلې شي هغه د امام محمد صاحب پر باندې پو کې دي و دغه د حیوانات نه ده چې غشې خورلې شي او د امام ابو یوسف صاحب پر باندې بر پوکې خو نه دي خو البته مخففه پلیتی دو که نه مخفف نجاسته هو عند ابي يوسف رحم الله الکه دو پلیتی پر د امام ابو یوسف صاحب باندې ولحمه ماکول عندهما و د اوس غیشې دی څنګه خوړلی شي د دواړه په خپل عصب باندې لوړ دي امام ابي سوي چې غشي خلشي متيان دي مردوري دي خو پر جسد حيفا سره کنه چې کله ډېر زیات شي وته به کنه منع وي لږ کی کنه هغه نه دی منع امام ابو حنیفه صاحب پر باندې غیش یا نشي خورلې یې خی ولاتي چې غیش نشي خورلې عام غلظه پرتی کنه ودای بیا وی کړه چې دا ډېر زیات عام منع دی لږ کی نه دی منع واما عند ابي حنيفه رحمه الله فالتخفيف لتعارض الاثار هر چې امام حنيفه صاحب ده بیا تخفیف یې دی کې اوس په بولی شي چې رغله دا د وایي تعارض د اثار نه چې اثار او حدیث په شته متعارض روغري دي کنه اثار نه کنه ها حدیث مراد دي استنزهن البول دا لفلام سغراک ته پر دې ټوله بوله ته رغله دا دیګه نه ملي مې چې ټوله بوله مردوړي دي کله انسان وي کله حیوانات وي غش خورې شي نشي خورلې ټوله مردوړي دي او حدیث ته اورینه په دې باندې الله کنه چې نه یکی مې ځناورې چې هغه شي خوړې شي که نه هغه متیان ځې که نه هغه نه دي که نه مردوړي هغه پوکې دي تارو د اثار رغلو که نه نه تارو د اثار د وجې نه په دې شي تخفیف په شي پیدو شو فتخفیف لتعارض الاثار تخفیف ته وایي تارو د اثار د وجې نه دا د کداس په ور دي چې تاروس هو تر سي ادوي آیات په من شي ادوي حدیث په من شي کنه چې تاریخ معلوم نه وي چې کیم مختدا او کیم ورسه ده کنه کا تاریخ معلوم و چې دا یو مقدم ده د بل مؤخر ده یا په دې صورت سي تعارض نشته یو کنه چې خلاف یا مقدم به منسوخ پلی او مؤخر به پر ناسخ بلی دا لکه د مش په مسله شي د بوري په مسله شي کنه دوته تعارض نشته ځکه چې تاریخ معلوم ده هغه کنه حدیث چې کیمو د بول په طهارت باندې دا الله کنه یشبو من ابواله والبانها کنه حدیث ورنینه ادنا معلومه چې دا سندان حدیث ده کنه دا مقدم ده دا مخت ده ويستند البول کنه دا مؤخر ده کارینه شته چې هغه مقدم ده او دا مؤخر ده اده منسوخ بلل شي کنه کارینه دا غدو کنه چې په حدیث کې اور کنه اور نینه شي مسلار غلی دوی چې کله هغه خلک کنه د بول وچلې و شو دینه وچلې ریخ تندرو شو کنه بیا هغه ولاګېدل کنه هغه د بیا سم شپونی مړ کړل سترګې یې شینه ونه وښلو سینه نه پرې کړ کنه او عائشه او پرولې بن بیا سم سب کرام پس ولړل بیا ونی ول کنه به دې سره هغه مملا وکړه کنه چې بدرنګ یې کنه لوسینه او پیزه ونه پرې کړل مسلای کړل په حدیث د مسلا رغلا ده کنه په حدیث ته اور نه نشه حالانکه د مسلا منسوخه ده کنه ادنه بعد اوس نبی سم ادنه معنی وکړه چې دښمن به بدرنګوي سنا کنه مسلا منسوخه شوله مالی مشره چې حدیث کا زندره واقعا ده کنه ا حدیث ته اور نه نه ولا دا د هغه وخت کې ساده چې په وښه مسلا را وو کنه بدرنګولا را ووي و د اسن د ولبول لکه دا حدیث کنه مؤخر مؤخر دا ورستی ده نه تعرض هونه شته پشه تعرض وته وی کچ تاریخ پته لګی دی تقدم ته خل پته نه چکی مخته او ته کی میرا چغوی کی مسغو بلی کنه به ماردا پیدو شي ا دې نه دی دا جو کو کنه چې د مسلې دې کنه منسوخیت نه دا نه ملي میږي چې مسلمان منسوخ شول چې دا استنزول کنه ایشه به مله باندې حاجه دا بولې کنه چلو دا بولې په کوله دا په منسوخ ده دا دې کدا وإن أصابه خرء ما لا يكل لحمه وقوت شو دا خبره کنه امام صاحب البندا د اوس کنه غیشه کنه خړل شي مردوړي نه دی کنه حرام نه دی خو دا کراهت دا دی کنه احترام دی وجه نه دا چې دا محترم زنه ورده د جهاد اولادو په دې باندې مسلمان جهادي نه کنه ا دې وجه نه مو حنیفه سي به دې اوس کنه هغه شي کنه خروق دا مکروه بلی نه دې کنه جسد ته وجه نه بلکې د کرامت ته وجه نه د اعزاز د وجه نه کنه دا په مکول حیوانات شي داخل ده وان اصابه خرء ما لا يكل لحم من الطيور اكثر من قدر الدرهم اجزات الصلاه في النبي حنيفه بسم الله وقال محمد رحمه الله يجوز كثير ورغلك دي مسوريتا ا دې حي کنه مرغونه بوله غټه بوله مردوړې نه بلی ځکه یو چې په قدر هم نه چې ډېرې ویا کنه من سره کفي کېږي او محمد صاحب یې مردوړې بلی مردوړې مغالزه بلی ځکه په قدر در هم نه زیوتې کنه منیعه وګرځولې او کنه شخینا مردوړې خو به دي کنه خو یې مخففه مردوړې بلی ځکه په قدر در هم نه زیوتې کنه منیعه نه وګرځولې دا دوه احتمالات شته فقط کیلا ویل شوي دي ان الاختلاف في النجاسه چې د اختلاف په مردولي شي دا شیخین یې مردولي نه بلی هدې کنه مرغونه بولې غاټه بولې ځکه چې په کده هم نه چې ډېر ویا کنه دار مې نه مړ کړي مې په شکه فکرې محمد ته به مردولي بلی مردول شاه مردولي مغلظ بلی وقد کیله فی المقدار او ویل شوی چې اختلاف مقدار شته مردولي هودي په اتفاق سره و منی مقدار سمره ده دا وی چې دا مغلظ دي چې پرې پې نه زیوت یې بلا منی مقدار دا وی چې مخفف دي کنه پرې پې نه زیوت منی نه دي و هو الاصح او دا کنه کول سیاده چې دا اختلاف مقدار شو دا کنه په نجاست کې اختلاف نشته مردوړي دي دواړه پر باندې هو یقول امام محمد سے فرمائی ان تحفیف لضرورت ولا ضرورت لعدم المخالطه فلا يخفف دا یو کچې نجسات سره چې تخفیف پیدا کړي کنه او نجسات یې مخففه ګرځي عادي مجبورې دی وجنه او ضرورت دی وجنه کنه تخفیف ورسي په نجسات سره ولا ضرورت او دوته ضرورت نشته او تنګي نشته لعدم المخالطه دی وجه نه کنه اختلاط نه دی وجه نه ګډین نه دی په کنه په هوا ګرځي پوس په کنه په هوا چې دوی کنه بولې کو ا م ي سره په کرش نه يسيږي مي زلو نه بچ کولا شي کنه ا دې کنه تانګ نه دې نه غورات نه نه دې کې مرغونه کنه غاټه باولې مردوړې دي په نجسته غلیظه سره ضرورت نشته کنه چې میر نه غوراتي وي نه تانګي فلا يخفف چې ضرورت نشته به دا مخفف نشي ګرځي مغلظه به بلا شي دو ته سوله بر دي چې تخفیف ته پر خو یو علت نه و چې ضرورت نه کنه يشخين پر بندخو يا صاحبين پر بندخو تخفيف ته پرا هغه کنه تعارض د اثر د چا اثر په متعارض وي هغه دا یو کوکل چې هغه لته کنه تعارض د اثر چې اثر په متعارض دي کنه نسیره په متعارض روشي کنه کاغه اختلاف ته ایمه وي اختلاف ته ایمه وي کنه خو چون کې دوته کنه د چا په بس نه کنه چې کنه معنی کو په هوا شو ګرځي او د هوا نه کنه بولار کو وتحمي عنهم متعذر پرهیز حضور بچ کولې دې نه کنه ګرون دي مشکل دي دا څه پتو باندې کنه بولر کو لشي باندې بولر کو فتحقق ذاتو نظرت هغه ثبت ته موجود ده دا د جیبه په حق شي یا بدل په حق شي ولو کافلنا کچری لشته پیوتله چې ته ګړای دا مار ته کنه ته کنه ګندګي روکړه کله یفسده وی چې امر دروي ځکه چې پاش درت نشته لې شي کنه خلک پټ سوتي وکیل لا یفسو چې چې هغه امر دروي کنه چې سه پرې کنه زیوت فخر شي نیوي لتعذر سول اواني ځکه چې لې شي بچ کولا ونه ګرون دي هم ټول لې شي چې هغه پټ نیوي وان اصابه دم من دم سمك او من لعاب البحل فلانه ليس بدم على التحقيق دا وینه دی په حقیقت سره سورتن وینه دی حقیقت نه وینه نه دی لانه ليس بدم على التحقيق دا نه وینه کنه په بنا په تحقیق باندې په حقیقت سره لکه اي به مثلا تیر شي وي وکړي چې به شي کنه کم مړ پرې دی کنه په یبه نه مر دړي دا علامات د کچې د موي شي په یبه همیشه وخت نشي تروله او دا همیشه په یبه شي ورو ورو سوس کی در ورا تل کنا سخت زوی ته باول کړي یا بود وکنه ای بود کنا سوس کی در کړه ورو ورو دی یسنه سرغه مرا دی دادی کدا ادی کدا ادی کدا کنه فذلك ليس بشيء ان دغه شای نه ده شای خدا یعنی شای معتبر نه شای کنه دغه تم اعتبار نه ورکوي دغه ته دا معاف دي فذلك ليس بشيء ان معتد به نه ده کنه شای کنه پښمیر شمیر شو معتبر شای نه ده د براد مدو کنه چې سنې ته ویل چې اپا باندې کپڑے ګنډل شي و د ماشینې شاوي یو کنه او په کېرې شي ځکه اپا باندې کپڑے ګنډي په دې سره اختراز ده د مسله مسل دغه نیره ته ویل شي چې د بوج موج په ګنډل شي کنه هغه ټا نیرو کنه هغه د سار مقدار چې کنه بول د روز دی کنه اته د بار صاحب یا کنه چې قدر درهم ته ورخی په قدر درهم نه تای شي کنه به دا منی عادي کنه اته د بار صاحب یا او دا رنګ کنه پر اوسر اختلاف ده کنه هي کولټ نه یا چې مزه په سړي جا غاټ وي کدا مر مقدار کنه در ورته کنه بدا کنه پښمیر شمیر لا شي چې کدر درهم نه جتیږي کنه بدا کا منع دیر پره او کاستن وا د ګندو کاستن وا چې پابو د کپڑے ګندل شي او د نری سره امر سوس کې ضرورت تر کنه کټول بدن ویل لاک شي بیا کنه فلیسه بشین هغه څه شی معتبر نه ده او ځنه خلک فرمایي ځنه عالمون فرمایي چې دوه ته حقیقت نه مراد ده نستن مراد ده او نه د سن سار مراد ده کنه بلکې دا کنه یادو د قلیل نه کچره په خې د انسان تل مشکبین کتاب اولې کنه په شان د سره د سره نه وړو وړو سر کې درو راتل کنه دا مطلب نه چې بالکل سپینه سر پس لو خلا یې سره کچ کوا چې امر دا او کمر انده کنه پنه غاټ تا کنه کنه یاد دې کلین نه کنه لشي کنه ضرورت له بداغه څه شای نه ده کنه دې ته سید بار نشته بدا باندې نه متبرېږي ابو جعفر هندوني رحم الله کنه دا کنه به دې کلیل نه چې لشي مقدار کنه دا چې کنه بالکل وړل کې په دې نه غاټ ویا کنه دا غلش کی دی کنه فذلك ليس بشيء لانه لا يستطاع الامتناع عنه لانه لا يستطاع الامتناع عنه لك شنستغنى واس دي بچاو ادغنى شان ده که چې نشته استطاعت دی بچاو دی کنه دین سای زونه شي بچ کولا سړی وړي بولې کو چې ته داسې نرم ځکه نه وي ته مې کنه چا دې کا شګې وي خوري بولې ته کو چا بولې کنه جذب کوي کله کله په سخت مزکه به کې وځول سخت درغلی کنه ا پرشر زیات یې کنه باولې بیا در ورځي کنه مخسوي کې چې ور سوچ کې بدوله کې د خو بیا وینې نه ورو ورو سوچ کې په کپڑے بودا لګیږي یا هو کې چې به ولچا طرف نه چیرته کنه هلته هوا ورځي کنه ا بیا تر واپس کوي نه په دې شي خارج دا کې چې کنه دا مې مدوړې بری په ورشه به کنه خامخې سړی دا به خته مردړي ا د مرئیت نه او د غیر مرئیت نه د مرئیت چې بعد الجفافه ا وچولی نه بعد چې لیدل شي که نه به دا مرئید او د وچولی نه بعد چې نشي لیدل به دا غیر مرئید اول خو ټولې پیتې لیدل شي که نه وړې متیان چې کسا مردوړې یې به کسا داغه لیدل شي خو چې وچه شي به نشي لیدل مرئیتي په دوه قسمه دوه یو هغه د چې لیدل شي بعد الجفاف یعنی متجسده وي که نه هغه سیرات لري یا پرتی که نه لکه انسان ګنګي کسا کای کسا وینه کسا کنه د حیوانات غاټه به ولې کسا او بل هغه کچ غیر مرئی وی چې جباد الجفاف نشي دلا وړې به ولې کسا د انسان یا د حیوانات ولا یا مردوړي یې بکسا فما کان منها مرئیا بیا هغه د جسات هغه چې وی دې ګنې جسات نه چلی دلا شي فتوحرتها بزوال عینها هغه په کوله دا به زوال عینها په ختمولې دې ذات دې پلیتې سره چې دا غزات یو د عین دې پکنه وګړې شي کنه زوال باندې غړېدل توالت دې کنه په غړولې دې ذات سره چې د ذات یو وګړې شي باس به پوکته کنه لأن النجاسة حلت المحلة باعتبار العين ځکه چې دا پلیتې ورګاټ شو دې زوی ته کپڑے در ولګی دا یا کنه بدن ته در ولګی دا پلیتی کنه ورګاډه شو د محل ته په اعتبار د عین سره عین ور ولګیدو دا پلیتی مردوره وا دغه زویا مردور شو فتزول بزواله نه دا به کنه ختم کړي په زوال د عین سره چې د عین د زینه وګړه وې کنه به به د محله پوکوي فتزول زیلری به کنه دا نجاست به زواله په زوال د عین سره د نجاست به زیلری په زوال د عین سره چې د عین لري کې د ذات لري کې الا ان يبقى ما يشك ازالته من اثرها مگر چې پوتې وي کنه هغه چې سخت وي لري کولې چې هغه اثر دې پلتې ده اثر نه ته پر کې رنگ برد هغه رنگ نه تلو هغه سخت و دا استثناء د چانه دو فتوار ته به زوال عین هم په کوله د په زوال د عین سره الا ان يبقى من اثرها مگر چې پوت شي د اثر دی پر تینا هغه چې سخت لري کولی به اثر دی پوت وي دا پلتې اثر هغه رنگ هغه پلتې نه دو هغه د عین ده نه ده استثناء دي شي کنه د خپل جنس نه درو نه اسلام القطع شولا او که اسلام متصل جوړ وکنه به اول کا تقدیر وکا فتوهرتها بزوال عینها واثرها هغه پرتی چې مرئی پرتی وي هغه په کوله په زوال د عین سره ده او په زوال د اثر سره ده کنه وته به دا پوکیږي چې د ذات یا لري شي او د رنگ یا لري شي د بیا لري شي کنه د زوینه وته پوکیږي الا ان يبقى من اثرها مگر هغه چې پوتی وي د اثر د پرتی نه هغه چې سخت لري کولیه کچېری عین خو لري شو خو دا رنگ نه تلو کنه د خیر دا د پوتی وي کنه بیا به د زوی پوک بلې هغه نه درېمي لأن الحرج مدفوع او میر دغه جوسای په مدورو به لیکنه به دا یقیني کنه خرج ده دا به میاس نه وسته په کولې پر د رنگ به پر شاخ بینه به ندرمی ا دې وجه نه فقها فرمایي چې کچره کنه مردوړه جمعه کچره جمعه په مردوړ رنگ باندې ورنګ ولا شو کنه رنگ مردوړ و سیر رنگ دا تیر رنگ دا کنه ورخ مردوړ و به د جمعه کله پوکیږي چې دا رنګ ولا لري شي کنه د کپڑے نه چې بیا سپینه شي کنه سپینه کپڑا دی وړي و چې بیا سپینه شي کنه دا مر به مینځه مینځه کنه چې دا رنګ ولا لوړ شي کنه ځکه چې دا مری په لیته دلی دلا شي دې کنه طهارت په زوال د عین سره ده خوران خو به ندري میا خو به په خران وي خو پر شاخ ته کنه په مری مری باندې دري می کنه دا مر به مینځه کنه چې سپره په یبه سره د رنګ دري می یبه سره د تیروله دري می دري می چې کله یې بس پینه جوړ شي کنه رنګ لوي سره شي کنه او په کپڑا پر شخته او یې به تارنګ نه ورګړي کړه بس نه راځي کپڑا پوکا شولا یا د روس په نکرې باندې په مردور نکرې باندې سره کړ کنه د روس مردور دی دا په یور باندې یا په دیور باندې نه پکې چې یور دوه درې اومې ځکه نکرې نه لري کنه درنګ به نه لري کوي او کارنګ نه تلو دا خو سخته کنه د خیر درنګ د پر پوتې وی کنه خرنګ به کله نه درې می چې سه پر کنه یې بو سپینه شوی وی کنه یې به سره رنګ تلو بیا رنګ یې درې می کنه امر به دلوس مردور بنه چې کله د یبر نه پوت شي نه جوړ شي کنه هغه نکري رنگ نه پښه کو بار به دغه لوس پوک دي الا يبقى من اثرها مګر چې پوت شي د اثر نه هغه چې سخت وي ازلا یې ازلا سختول دې ته ویل شي کنه چې دې به نه مسوا دې کې په ازلا شي کنه بل علاج ته مجبور کیږي کنه سبین به پسر وخاله سرپ به پسر خوله خور به بده مجه کنه لان خرج مدفون خرج وتنګي کنه خیر شه د فشوي دو ا دې کنه چې یې بنا ما سبا بل شي ته مجبر کېږي کنه به دا خرج ده چې یې بل ارګیرو ده یې به ته ګرمه کا یا کنه سبین په سره ورا یا سب په سره ورا یا خورې په نو مړه دا خرج ده ا دې وجه نه فقها فرمایي دا نه خن خلینا ولا کوي کنه خول ولا کوي کنه خو خدا سره ګړي چې په سن باندې کنه دا زوی وچا کوي هغه لوس یا د سنډه په سنه باندې وچا کوي کنه په دې باندې وینه روبو شي کنه زخمی شي بدل ته نیل ور وچوي کنه یا تیر رنگ ور وچي نیل ور وچوي کنه دا زخم خلیته هغه نیل په شاخ شي کنه بیا اخول جوړ شي په سنډه باندې په لوس باندې دا خو د زخم په دې خلوشه کنه دا وینه وکنه اده په هغه په جمع شوې کنه په شاخ شوې کنه دا زوی مردود شو دا سنده مردود ده دا لوس مردود ده چې دا خلون دی په جوړ کړه کنه یا حق نو په ونه ولي کی یا کنه شکل په باندې جوړ کو دا دې کده مردود ده دا کې وینه په زخم خو شاه یې کړ کنه هغه لیل پر وچه وله هو په میزو کې خو نه درې می کنه کړي اوس له دندر په میزو کې نه درې می کنه سوا دې کنه چې بیا پر شرونه کې کنه چې کاټي کې دنه کنه نه ده کو وهذا يشير الى انه لا يشترط الغسل بعد زوال عينه دا که چې فتوحر ته د زوال عین هم په کوله په زوال د ذات سره دا دا اشتراک وکوي چې نه د شات منزل پاس زوال عین وان العصب مرات واحد اگر که کنه و ان زال بالغسل مره واحد ناګر کا زایل شو د عین په یور من درې باندې مردوړه حاټه وا یا وینه در ولګه دا کنه نرمه وا چې یبه په تاله کې په یور باندې لوړه کنه فتوحرت به زوال عینها په کوله په زوال عین سره ذات لوړو بعد محل پوت ده کنه پوکته دویا مری میزو کته درې میزو کته دراته نشته کنه هو فيه كلام په دې شاله بونه کنه کلام کړه دا کنه متیا یې بدر ولګې ده چې وچه شولا غوي خو کله شي نه راځله مې دا به دا مې مين ځکنه چې تو کنه غریب کوم پوي شي نه راځي پښو ودا کنه لیدله خوشینا چې سترګې تو تر پورت درو کو چې بس کنه پلتی ختم نه لوړو کنه دوته به به دماغ نه چارو خلک کنه چې تو دماغ مطمئن شي کنه چې دا زوی پښو ودا نه راځي پلتی لوړا وی کنه لأن تكرار لابد منه يتكرار خلصين اشتهى حمها باب يقول لیل استخراج د پر د پلیتی یستو کې چې پلیتی به منبوسه ولا یکتو به زواله او یقین نشي کېدل په زوال باندې دا سر شي ویلای چې دا پلیتی کنه په یو مچولې به لوړله سوفي د یقین نشي جوړېدل ځکه چې لیدل دونه شي کنه سره دا یقین ته پویدو شي نه په دوه ورې ویل شي نه په درې ورې ویل شي نه په څلور ورې ویل شي کنه یقیني شي ویل چې پلیتی به سره لوړه وي دا ټول کنه محله به د پلیتی وتلی وي نه په اوتو بر غالب ځون غالب ګمون متبار شو چې تو کنه زړه بالکل مطمئن وي غالب ګمون دی چې یاره نه به دوی پوک یا پرتی به نه لوړوي بس دې نه پوک شمره کنه کما فی عمل قبلت دې نظیر وکوي لکه په شان دي کې بلیو شي قبله در باندې مشتبه وا غاډه واډه وا پاتن لګي چې زه تو کنه تحریب وکي کوم طرف ته چې تو غالب ګمون چې یاره قبله دولې دو کنه پاتره ته بل مسکا سو دا پیدا کوي چې تو ته هم متین ورکه چې حتی یغله په لا ځن لغاسله دو ته غلبه تو ظلم متبر شو کنه چې سه پر دې مزین کې په ګمون شو کنه غلبه نه پیدا شو بیا مره مینځه حالانکه فقابل وي چې درې وره به مینځه مشو درې وره مینځه کنه دې کې پلتې نه وای چې انما قدر به سلاسه فقها دا غان داس کړه په درې وره سره حالانکه اصلي حکم دا ده کنه ویل شته کنه که په یور باندې تو غلا با پیدا شو په یور پکدو او که په پنځه په یا په وی ورې کنه په لاس ورې باندې تو غلا به کوم بل په کې لاس ورې به مینځه کنه اصلي حکم دا غدا خو فقها به انداز ولا ګور په درې سره لأن غالب ظن يحصل عنده ځکه چې غالب ګمون اې دې کې څنګه پیدا کیږي اکثریا دا چې درې ور شوې مینځه کنه به غالب ګمون پیدا کیږي تو او دې مویا کنه فاقیم سبب الظاهر مقامه به ودر د سبب ظاهرا چې درې ولې مزل دی په زوی دی کنه غالب غالب عرب مون بونه هغه درې ولې مزل چې هغه سبب و د غلبت ظن غلبت ظن په زوی باندې ودر دو کنه تيسير د پر د سنتيه کنه دا د ټوله پر یو ځاب تاسو لا وکړه ته پرې دې کنه چې غالب ګمنه به به سکه اور اور چوي سکه په پنځه اور اور چوي کنه سکه په دوه اور اور چوي کنه به به کنه یو یو معیار بنوي د حل کسانګه هغه ټول د پر کنه ټول په یو لړ ته ول شي کنه چې تیا درې ورې میزه تیا درې ورې میزه تیا درې ورې کنه په دې باندې کنه غریب ګور پیدا کیږي ويتأيد ذلك بحديث المستقيم من منامه وتأيد كيجي يديه كنا فحديث المستقيم من منامه ساتأيد كيجي اذا سيك ذا حدث من منامه فلا يمسكنا هذه كبلوس بريبرتيفيني نا هو دري ولو ميزا كنا هو زنه خو به په شي سورا وی کنه کپڑا دو کمبالا دو سره دا کنه زنه په شي سورې وی دا به به ته ټینګه وی کنه چې تی د باو کې ټینګه کې کنه دا غو نه وبوسه دوه مره بیا پورو چا وکنه او بیا ونشته ټینګه کې چې ټولې بو نه لور شي درې مره بیا د مره به نشته په کنه دا خپل تکا سره کنه چاغه یبو چې سمره کنه ونه ودی چاغه ونه لور شي خدا هو په تکت پر در مدار ده کنه په چا کې به تکت یوت وی ابه یوت امز کو یبه به ډېر نه وځي په چا کې به تکت کم وی خپل زیر به منکو هو تکت یې کم نه کنه یبه به کم وځي به په پوتا وی بل زروات په روشي چې په دې راټینګ کو نه وبه وځي کنه دا به سک نشي کنه اچا پر شدره باندې به دا پوکیږي د خپل حاصل چې د سې کې مين ذکر ایګه تکات متبار ده کنه ای چا چې د جماعت او چکنه سې کې مين ذکر نه هغه کم زیره وکنه په خپل زیره کنه وکړه زره وارو په خپل زیره کنه مين ذی اعتبار د غاصر قوت ده کنه خو په داسې لکه سرنګې چې د غاصر قوت اعتبار ده درنګې کنه ا د ه کپڑے او د متجنس شي کنه قوت تبا کسه چې هغه څومره نشدل برداشت کولی شي که نه زړه کپړه به ډېره زړه غوندې وي که نه نرمه دو زړه دو چې ډېر زر پوکې زر خوشتا ډېر شي چې ټینګه کې یو به نه راوي نه وځي که نه خو به به کپړې که نه هغه به پوته نوي کپړه به در بژا شي که نه یې کوتا متبار دی کپړې چې څومره قوت برداشت کولی شي که نه که چېرې بژا کېدله به به دومره زر نه پکې که چې بژا کوي که نه په داسې اندازې ولوسته چې کپړه نه خرابېږي او ته خپله واسه وکړې چې یې بوې نه وبوسې که نه درې وره په ظاهر روایت سره او یو کول دا ده کنه چې نه په اخري ور یو نشته ظاهر روایت کوي چې په هر ور کې به نشته کنه لانه هو المستخرج ځکه چې د عصر یاسین کې خدا کنه دا یې بو بو سی خپل خو په شپوت دي زنه دا شي نه دي چې ان شزل نشي غاټه غاټه کلی نه دي کار پیټی نه دي کنه واغه مردور شي میز یې کنه به هغه د پره استخراج دې پر دا طریقه ده چې په یبه به ډیپ کې به وکشیر دې کنه خپل چا تکتور باندې کو جابو چې ولا وځي کنه چې هغه باندې نه را دا نه چې وچا شي چې تکتور باندې کو چې سوس کې نه ولا کې ټکې ټول خدای چې څه پر سر کې نه کې ټکې امر دوه مې په یبه باسي راو کنه چې کله کنه دا خاطر ورسي به بیا دې بکا بیا کشیر دې کنه بوتا غرمته وچا وا چې تکتور باندې کو سوس کې نه ولا کې ټکې کنه بیا دې بکا درې وره دا چې په یبه کنه میزه یبه په ورته لوي په کامې یبه باندې وي کله کله کنه ویلوي نیر دا ویلو کنه یا ترو دا پاشه دې کنه کرینا خشش ولا کنه او یبه باندې بایږي یبه ته پیځي وته ولا کنه او یبه په سره یبه باندې ورسی دا ټیک ته یبه ته ویلو یا یبه نه خدا کا شو دا پیځي شو یا کنه ټهار یا کله یبه ډاکا شولا خدای به بیا په شپه ته کې ځلشي اوس نو نه راي په ورور دي کنه تدخل د اجسام خو ممتنع ده کنه نه راي په ورور غلې کنه آی به یې نه یې به یې سری دي کنه او ته ولې چې کې نه ډکه شي وا بیا بیا کنه نه په ورور غلې بیا هغه نه یې سری دي کنه نه دا خود به خود دا یې به چې باندې به یې کنه دا ورنه وځي ورنه وځي ورنه وځي کنه بیا په دې شنه څه ضرورت نشته کنه چې بلته به یې دې به ته وچوي البته زنا فتوی دی کوي کچی واش پاو یو ورید پټه پریر دی کنه بیا دې وچو که دورات نه چې وچوي یا نه دی کنه هغه د وسشونه نه پر چې کچره سای خلق وسسی و کنه په دلی نه به کېده کنه به چې واش په پټه پریر دی به پوکا شي کنه اصلي حکم دا دی کچی واده کده سم دا دی پریر دا چې تو خیال دی کنه چې دا داخله کې درې ورځې نشته شي یا به ونه وتلی واسطه پوکا دو کنه وچو که دورات نه شپه شي چې کنه به یو دی بوي